قتل کړو او سو کې قیدیان کړو وا اورثکم پنځمه فائدہ فین زما فائدہ او په میراث کې درکړ تاسو لار ازمه کا دا یو کورونه دا غي او مالونه دا غي و ارضا او داس اسمه کا بدل در کی میراث کې لم تطوها چې نه رسیدل تاسو هغه ته او د الله تعالی پر یو شوان قدرت والا د ژوند د دنیا یعنی په دې کې د ترقی و زینت او د ډول او زینت د دې فتعالینا نوراشی او فائدہ بدر کما زتا او آزاد کم تاسو لرا پازادولو خستو سرا الله اکبر وې کچره تاسو دا غواړی نوراشی زب تاسو خسته طریقې سره آزاد کم زما دنیا نه د پکار مال مخلصین زنا بیبیانه پکار دی الله اکبر کله چې ماحول د مدینه منوره ا فتح شو مهاجرینو باندې الله اکبر په مهاجرینو باندې تقسیم شو الله او انصارو جیدادونه غي توافش شو هغه ماحول د مدینه هغه مهاجرینو تاواله شو انصارو تخپل مالونه واپس شو او په دې دواړو فریقو باندې سہولت راغې او د نبی علی السلام کورونو کې لا هغه سختی وا نو ازواج متطهره د سہولت درخواست وکړ چې موږ لا هم لک سہولت پکار دی کنه نبی علی صلوات والسلام خفش په دی باندې نو په خلکو کې دا خبره خورشوا چې نبی علی السلام خپل بیان له رخصت ور کړی دی او رخصت کړی دی صحابه کرام باندې دا خبره ډیره زیاته ګرانه شو خصوصا ابو بکر صدیق او عمر هغه رااله خپل خپل لونه هغه خيو زور ول چې تاسو ولې داسې کړی دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو میاشو قسم کړو چې زب خپل بیانو سره نه وکم دی ولې د دنیا مطالبه زمانہ کړی دا الله اکبر په یو کم دیر شم ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را کو شو او دغه میاشت یو کم در شوم میا شو عائشه صدیقه ته وی وراشه یو خبره تا کومه خو تادی بنه کې جلدی بنه کې او د خپل پلار او د مور سره په دې کې به مشوره کې او اذن بغواړي او دا آیاتونه ورته پیش کړو ویا ایو النبی قل لازواجک چې ما ته دارا غلی دي کستا دا خوخی چې دنیا کې ترقی غواړي او چې سہولتونه غواړي او زما سره تنګ نو راځه مور او پلار سره د مشوره او کزبه د آزاد کم حضرت عائشه وتوي ښا ستاپ بارکه وی بالکل زد وی دې کې صبر نکوم وی ستاپ بارکه وام زده مور او پلار سره مشوره کوم زما هیڅ نه دی پکار زما ته پکاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی او بیا نور بی بیانو ته چې کله خبره روان دي شو نو نور بی بیانو هم دکا سه خبره وکړه به بس زمونږ ته پکاره مونږ اچا سره مشوره نه کو زمونږ یو ته پکاره دې کې دوه مسلې ثابت شو یو مسله دا امتعکنا واسرحکنا سراحا جمیلا چې کله بی بی آزادې نو احسان به وسره کې امتعکنا او چې کله آزادې نو په خسته طریقې سره به آزادې دانه چې بیا په پابندۍ لګي چې بل ځای به واده نه کوي او دا به نه کوي او هغه به نه کوي او کدی داسې کارو نه کړو د پیغمبر امتی نه او د شفاعت تمامه کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر او دا حقوق نسوانی دی راشه څنګه خسته طریقې سره ور کوي الله دویمه مسله دا ثابت شوه دویمه مسله دا ثابت شوه چې خزل پکار دی چې د خپل وس مطابق خرچه کوي د خپل وس مطابق خرچه او خاوند په ډیرو پیسو باندې نه مجبور کوي چې مال داراړه مال داراړه خلک الله خو د رزق وعده کړی د فضولیات وعده غوړ الله نه دا کړی د خرافات او فضولیات وعده الله نه دا کړی دی وایو یاره الله وعده کړی دا الله به راکې دا الله خو تاسو وعده کړی چې زب تعالی روزي در کوم مستا حوایج به پورا کوم فضولیات نه دی ویلي چې ستا پس لاسو جوړو پنځو جوړو کار کیږي او ته 50 جوړې جوړې دا وعده سره الله نه کړی وی قرضدار یو وعده مو کو قرضدار شو و یو دوخ پی دی او دوی لاس دی او یو بدن دی نو د دې 50 تو جوړو ته ضرورت وي 50 جوړې به ولکې ال بدل لور در کوم ها دا بل شان بشي ال بدل لور در کوم ها 50 جوړې به ولکې 50 جوړې به ولکې نو 50 جوړې چې غو کی نو بیا وای وې ته به ډوډۍ نه ورکه زبا زوی لا واده کوم زبا پکې میخي علالم الب ولا کوم او دا به کومه نو دا خرچونه خرچونه خرچونه خکالو وست نشته نو ندی کالی کنه ندی کالی کنه څه ضرورت ده وی بغیر د کالو به زرا ولم دا سوره شرم نه بیا چې مونږ کر خلک راځي غي وای چې ګوره ناوې دکا سره پوما تو توټو کاله و سره نو نو وای دې کنه خلک د خلکو نه خو پیس کې نه خلاصيږي ځان ته وګوره خلکو ته وګوره چې څه دی وسی هغه وکا کله کالو وسی درکړل دی وکا والا کني دې درکړل نو مې کو کله جامو جوړو وسی درکړل دی نو د وس مطابق او د ضرورت نه زیات نه ګین بیا په زکات ورکې چې د شپږو جوړو نه سیوای شي د پنځو نه زکات به ورکې بیا دا سره په صندوقونو کې په دغه دغه پرتی دلای پرتی او میراث نه بیانو باسي میراث ورکه بیا الله اکبر نو سخاوندان م مجبور کوي په دې باندې چې مال داراله او مال داراله وَإِن كُنتُنَّ او کچر یی تاسو چې اراده کوي د الله تعالی او د پیغمبر او د کور د آخرت نو بشک تیار کړی دی الله بشک الله تعالی تیار کړی دی د نه کانو من یات من کنا ارجات ارچیا غیا ودا ستا چرات لوکل ستا سنا بے فاحشتن په بد اخلاقی سرا مبینتن سرګند باندې یضاعف لا عذاب دو چند بکلی شي داغه د پاره عذاب ضعفین په دو چن کول سرا ولی یو په اعتبار د زوج چې زوج پیغمبرو دومره لوی خاوند الله درکړو تم بیا دا شکار کې او بل دا چې ضعفین په اعتبار د امت نو په دې لحاظ سره بدلا دو عذاب در کوي دو چن عذاب بدر کوي عام مفسرین د فاحشین معروف فاحشه اخلي او حضرت شیخ مولانا حسین علی ا فرمایي چې فاحشه دار چې تاسو وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل اختیار مالک دی نو ځکه د خپل متبنا د خزه سره نکاح وکړ او تابعداري دا دا چې دوی وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مامور من الله دی مامور من الله نو کتا سو دا وایي چې د خپل اختیار مالک ته نو دا خبر استاسو صحیح نه ده او دا سه بعینه رستو فلا تغضون بالقول کې عام مفسرین وای چې نرم انداز سره خبرې کول دا چې د منافقانو د زنا تمه پیدا نشي دا مراد ده فازرت سے وای چې نه نرمي مکوې په خبره کې که منافقان وای چې پیغمبر د خپل اختیار مالک ته ګوره د خپل دا سره د زوی خزه سره نکاح وکړه تاسو دې خبره کې نرمي مکوي او د دې را سمرادو کوي دا مراد دی او ګوره دینه یو بل مسالم ثابت شو امام قرطبي دې ځای باندې ذکر کوي هغه وایي ما بغت امراه نبی قط د یو پیغمبر خزه هم هغه زناکار نشي کېدی زناکار نشي کېدی او نو واه او په دې باندې هغه اجماع را نقل کړي کافر کې دی شي خو بد فعل او زناکار نشي کېدی الله اکبر دا بنا بر تعلیق خو مسله ته دا ثابت شوه چې د نیک سړی خزله اسیم خزله پکار دی چې د خپل عزت خیال وساتي د خپل عزت خیال وساتي خود نیک سړی خزلا د عالم خزلا د پاک دامنه خزلا را اغلا خصوصا ډیر زیات خیال پکار دی زکه دا غي خاون نیک دی نو چې هغه د خپل ځان ډیر ځل ډیر زیات خیال اوساتی وکانا ذالک او دا کار په الله تعالی باندې آسان و من یقنط منکن او ارجا سوګی چې تابعداري کوي تاسو نه د الله او د پیغمبر او عمل کوي نیک نور بکوم غاړي ته اجر داغي دوباره سلورم خطاب یا نساء النبی او بیبیانو د پیغمبر لستنانی تاسو کا حد من النساء په شان دی یوی تنی د نور عام بیبیانو نا ان تقیتن زکه چې تاسو ان تقیتن ان تقیتن از علتیا کا زکه چې تاسو یریږئ زکه چې تاسو یریږئ د الله نه یا شرط شرط خو په کو باندې دلالت نه کوي لکه قرطبي او سراج المنیر ذکر کوي چې دا کارونه رستو کم ذکر کیږي دا بیا دغه د واقع شرط وو کو دلالت نه کوي یا ان اتقیتن عن غضب الله ورسوله نو فلا تغضن بالقول یا ان اتقیتن ان دمتن علی التقوا کتا سو همیشه په تقوا پاتې کې دل غواړی نو فلا تغزانا نرمی مکوي تاسو بل قول په وینا سره فیاتم الذی عام مفسرین دا وایي چې د نرمۍ د وینا دا مطلب نرم نرم خبرې مکو چې د منافق په زړه کې تمه د بدفعلی د پیدا شي دا څه مکوي او دا شیخ وای چې نه دا ته مراد دی چې تاسو داسې دغه مراد د دې تام شامل ده خدا ته مراد دی چې د پیغمبر باره کې څوک دا وایي چې مړه د خپل اختیار خاوند دی ګوره د خپل زوی د خزه سره نکاح وک د خپل زوی د خزه سره نکاح وک زید نو په دې خبره کې نرمي ما کوي فاستمر پیدا شي دا هغه سړی چې پزړه دا کې مرز د نفاق دی او د زنا او وای تاسو هغه وینا مضبوطه مضبوطه وینا کوي دینه دا خبره ثابت شوه الله اکبر چې کما زنانه له دروازې له سوکرا لل دروازه او ټکول نه دا بنر می خبرې نه کوي کی نه چای در لا په خو مجی کی نه نه چې سو خاوند کور کې نشته وتا نشته بیا راشه بس ده خبره ختمه وقرن فی بیوتکن او کینې په عزت سره کینې په عزت معنا په عزت شي کینې فی بیوتکن په کورونو خپل کې ولا تبرجنا او موزی په شان د وتلو د جاهلیت اولنی دای په شانتی موزی لکه زمانہ د جاهلیت کې دا سه لغړ سغړ سر تور سر بغرزې دي الله وی دا سه موزی خپل زینت بل تمخ کارا کوي زمانہ د جاهلیت کې دک څه بغیر زیدو دا پنځم خطاب د قرن فی بیوت کنا ولا تبرجنا مؤمنانو ته دا څه بنه ګرځي زمانہ د جاهلیت کې خزه ودا څه بربندې ګرځي دي دا بنظیر په شان دی او د شیر الرحمن دی په شان دی دا څه بغوي وي دا غي په شان بغیر زیدو او دانګ دا نورې په خبر پلیت شو پلیت په ګلم جمو سره او د دینور پلیتو پښتنو سره پلید شو هغه سره په خبر تباہ او برباد شو دارنګي ټوپۍ مینا بازار پلیت او تباہ او برباد شو او د پښتنو خزي به حیا شوې راځي دغه سه بربندې ګرځي دا د زمانه د جاهلیت یو ظلم او د ته خلک نن ترقی وای دا خو جهالت ته جهالت واقمنا الصلاه او قائم گئی تاسو مونږ لرا واتینا زکات ور کوي زکات لرا او تابعداریو کوي د الله او د پیغمبر دا بهشکه خبره ده غواړي الله تعالی چې لری کی د تاسو نه ګندګي او کور والو اهل بیت نه مراد ازواج مطهرات نبی علیه الصلاۃ والسلام دي ازواج مطهره او ضمیر د مؤنث کراجی شوی دا په بنا بر تغلیب دی یا ما هغه سوچ لستل شي په کورونو تاسو کې د آیاتونو د الله تعالی او د حدیث د پیغمبر نه ان الله کان لطیفا خبیرا بشک الله تعالی دې باریک بن خبردار زمانہ د جاهلیت کې دا یو ظلم چې غي به بار ګرځې دی را ګرځې دی کسس د کول د بارا بتلې نوم برا سلره لره او لور نور نور زاینو تا بتلې الله اکبر کورونه کې باندې کیناسته یا دا چې دا اشکال پیدا شو چې الله دا وی چې قرن فی بیوتکنا کورونو کې کینې نو دا اشکال راغې چې بیا بدا تعلیم به څنګه حاصلې نو الله وی کور کې قران او سنت زکا دا ستا تعلیم نه دا ستا تعلیم نه کور کې قران زکا کور کې سنت د پیغمبر پاک زکا ها که حیا پرده کې قران او سنت لا دا سه زای ته چې هغه مقرر ځای دی او ته حیا کې برقه کې غټ چیل کې زی او غرض لکه نبی علی السلام مقرر کړو د زنانو د پاره د یو صحابي کور هغه براتلې نو بیا جایز دی لیکن د نن زمانه کالجونه او یونیورسيټي پدې کې کالجونو او یونیورسيټو کې د کې مسلمانان لپکار دي چې ځان بچ کې د دینه او خپل لونه د دینه بس محفوظ کی او دې کې ټول د دغه تعلیم سره به حیاي چې کم دنو خوريږي خوريږي که مخلوط تعلیم وی او کنوي خو به حیاي د دې سره خوريږي یو دا بلا ضرورت شرعیه بلا ضرورت د شرعیه د کور نه زنانه اوزي او سړی ځان ته مایل کوي ځان ته سړی هغه د دې طرف تمایل کیږي په سبب د دې باندې ځکه سکول او کالج ویلو دا هیڅ ضرورت شرعي نه دی دا ضرورت شرعي اډو پدې کې شتم نه بلا ضرورت شرعي دا چې کم دنو اوزي بل دا چې دا ګنده ماحول د نن زمانه په دې بد ماحول کې دا روانوي او کور کې نه کینې نو دا پلي ترازي دریم دا چې دا سه مختلف مزاج والا خزه کالجونو کې خوار قسمه رنډي راځي هر قسمه پلیته لغړې راځي هر قسمه پکې وي نو مختلف مزاج والا زنانا اغه سره د اختلاط او د یو ځای کېدو د وجنه پدای کې قسمه قسم خرابې پیدا کیږي د دې وجنه سورې نور کې تاسو ویلو او نسائهن دل تبام راشي په دې صورت کې ک پرده نه کې او خپل زیب او زینت ښکار کې او ځای کېږي نو را بشي دې صورت کې چې او نسائهن خپل مسلمانانو زنانو تخکار کول شي خپل مسلمانانو را بشي سوره پټ دا دې صورت 55 نمبر آیات کې ولا نسائهن دا سه خپل بیبيانو ته ښکارا کول شي مسلمانان ته او غلط قسمه زنانا چې بد چلنه زنانه وي دا غینه هم پرده کوي او کالجونو کې هر قسمه وي نو دا غلط خرابیان یا بیا پدای کې راځي زکا صحبت صالح تورا صالح کو ند صحبت طالح تورا طالح کو ند کنیک سره کې ناستینو نیک بشي کبد کردار سره کې ناستینو بد کردار بشي او دا یاد ساتي پنن دور کې اکثر کیسونه د دینه جوړ شي یو زنانه هغه په خپل کور کې خپ پاک دامنې سره وخت تیری پاک دامنې سره وخت تیری لیکن چې کله د هغه چې کله د هغه د غلط خزو سره تعلق جوړ شي نو دا غلط خزه هغه په غلط لارو باندې راوړي غلط لارو باندې او غلط لارې وتخی قسمه قسم طریقو سره دا چې ډیر کې سونه رالل چې یو زنانه کور کې جنې په خپل سمې خو نورو جنکو سره د هغه تعلق جوړ شي او هغه ته ګوره پلان کې لګ داسې دی پلان کې داسې دی او دا غینه چې کم دی هغه جنې رو رو رو رو بیا روانيږي نو د مخ کې نه داسې خپل لونه او خپل جنکو لا پکار دی سباله به قیامت کې الله ته مخامخ کیږي دا الله دربار کې به ودرېږي چې دا سجنه کو سره تعلق نه ساتي کار سره ملګری وتاي زه ما سره بس تا تعلق نه دا سه ختمول غواړي دا بل دا چې په کالج او په یونیورسيټو کې غیر شرعي تقریبات چې کم کیږي دا دا یو ډې دی دا بل ډې دی پاغه کې دغه ناروا کی یو دی پکې شرکت کوي دا تقریباتو کې شرکت حرام نه دارنګي په کالجونو کې اکثر بیا داسیم وی په کالجونو کې اکثر داسیم وی چې بلا حجاب پرده د سړو نه سبق وای او بلا پرده د سړو نه سبق ویل دا حرام او ناروا او قطعی حرام دی او الله حرام کړی دی او د دین بیا ایدا سه په کالجونو یونیورسيټو کې او دا ایدا سه راشي کنه کالجونو کې دغه سبق وای بیا نرس شي نو نرس شي نو نرسه کې دای چې کمپیوټرانو سره دغه سي ګرځي ګرځي ګرځي او اله اخري د سړی په خلین راځي پر هسپتالونو کې او په دې کالجونو یونیورسيټو کې د غلام صاحب یونیورسيټي ته لړ شي چې دې کې سب پلیتای کیږي په دې غلام صاحب یونیورسيټي کې چې څه کیږي او هغه خلک د څخه ویني او خلکو غوګونو ته سرازي عادت نه دی ویلو دي وینم نه نشي انسان دارنګي په هغه ځای کې کم خزي تعلیم ورکي نو دا شیر رحمان غونته کې بګوي او د بنظیر غونته کې نو هغه داسې بګوي یا دا نور سره دا د سرو هغه هغه څه غونته کې وي نو د هغه نه چې تعلیم حاصلې نو د هغه نه تعلیم حاصلولو کې د هغه هغه اعمال د هغه بد اخلاق و غیره هغه نه هغه زده کوي هغه څه د هغه نه زده کوي دارنګ بلا په دې تعلیم سره یو دا فساد دی چې د کافر او د بيدین او قومونو نقالی د هغه شوق په دې کې پیدا کیږي د تعلیم سره چې د کالجونو تلل شي نو پنسه اوښلې کالجې د پاندو پورې پنسه را رسولي او دملا څخه لباس داسې خن نری کی دا نری کی چې دا څه د پاره کې یا تاسو تخپل پته نه ملا سره لباس نه لري څوک په ودونو کې ساړي واشي ساړي چې پاره کې نیم سپوغز او نیمه خټه دای ښکاری وای دای ساړی چولې دا دا د کافرو هغه خصلتونه په دې تعلیم پیدا شو دارنګې د کافرو ټول خوونه او د بيدینو قومونه خوونه ټي وي ته بیا ناشته یو فلمونه ګوري نو چې هغه کې سر راځي نو هغه په دې کې راځي اپ دې کې راځي په دې تعلیم سره په دې زنانو کې دا بیماریاں پیدا کیږي بل دا د دې تعلیم د وجنا مینا د مال او مینا د دنیا د تکبر پیدا کیږي او دا د دنیا او د آخرت چې کم دی د تباہی سبب دی حب الدنیا راس کل خطیه حدیث کې راځي راس کل خطیه دې سره دا شوق پیدا شي ځکه چې وای موږ د ما دومره تعلیم کړی دی نو زب اوس کور کې د کس ناستم زبا ماستر کېګم نو چې ماستر شي نو بیا د دنیا مینه نو بیا ارسه چې کم دنو کوي بس الی اخره دارنګه ا کم پتری امور چي دي د خاون خدمت د کور تربيت دارنګ د اولاد تربیت اغه نه اکثر دا محروم وي او دا غافل وي ځکه چې اولاد پیوزي دا په بل باندې زی د کور تربیت دا کول نشي کول نشي دا بیا دارنګ په دفترونو کې ملازمت اختیاري نرس ته جوړیږي دارنګ دفترونو کې وي اوس پولیس تام راوخ کله اوس چې کم نه نو نیوی تام راوخ کله هر سته راوخ کله او محکمې سیوا کړي او دا غي پیټي په دغه باندې تړلې په روډونو باندې پیټي او دا شروع شي اخوا دی خو ګرځي را ګرځي دا پلیتی لا پکې بل شو دارنګې په سړو باندې هغه زراعي د معاش تنگول دارنګې بل دا چې په خاون باندې ځان بیا حاکم غني او دا چې غني ځان چې دا خو ځان ته تعلیمي اخته وي دا دا مصیبت پکې پیدا شي تعلیمي اخته شي نو چې تعلیمي اخته شي نو دا بیا ځان چاته زکه چلته کې پیسې راړي غوټه ورکې خاولا نو دا بیا د خاون چتا او دا غزا د مصیبت چې کم دنو ذریعہ ګرځي بیا او د کور دروانه سب نورم ګڼ مفاسد دی پدې کې الله اکبر داوا انګلستان والا زمانه د جاهلیت کې په خزو باندې د تعلیم دروازې بند کړې وي خو د قران او د سنت تعلیم چې کوم اوس دی هغه اوسم باندې په کالج کې قران نشي خودلې په کالج کې او په یونیورسيټي کې قران نشي خودلې بلکې د قران او د سنت نه د بغاوت تعلیم ورکول شي د بربندول تعلیم ورکول شي د قران او د سنت نه چې بس هغه باغی کې د قران او سنت نه زنانه یو طرف ته بوزا الله اکبر عشق محبت کے لیے علم و نرم و تو اللہ اکبر وای تهذیب پیرنګي ہے اگر مرګ عمومت هغه هغه د مور او پلار هغه قدر د تهذیب د پیرنګي سره هغه ختم شو نو داس علم زده کول د انسان لپاره د دې سمره مرګ دی نو او بل دا چې د کم علم د تاثیر نه د خزینه سړی جوړیږي وای دا د ارباب نظر او د عقل والا په نظر کې دا چې کم دې مرګ دې مرګ او ای کدا د دین نه د زنانو دا مدرسه داسې یو طرف ته پاتې شي او جداوي نو بس سیوا د کالجونو سټو کې به عشق او محبت زده کیږي او دا چې کم دی دا علم او هنر دا مرګ دی نو ا او کالج کلاو کړه نو دغه سی به ټول وجلیو لکه نن سبا چې ټول ماشومان به حیا کړه د پوچې پوچې ماشومان ته سړی په لار کې وګوري چې دای د قاپیرو او د بيدونو څنګه نقالی شروع کړي دا کپڑے کم ځای تراو رسولې ویخت کم ځایونو تراو رسول الکانو ته وګوره ګری څنګه کړي ټول د کافرو په نقش قدم باندې روان دي بے غیرت او د یوستو په خلکو کې دي حتی ورسه چې انتحار اعلی انتحار اعلی ټول تبا کړ دا چا دا کالجونو او یونیورسټو دا کالجونو یونیورسټو ټول ټیک دا ټینګ به جوړ کې توبه به جوړه کې لیکن چې قرآن او سنت تعلیم نه ټول بدل به ایمان کې آیو شاعر وای وای شیخ ثابت تو فرد کی کوئی حامی نہیں مفت کے مفت میں کالج کے لڑکے اس سے بدزن ہو گئے واز میں فرما دیا تھا آپ نے کل ساپ ساپ پردا اخر کې سه هو جب مردی زن هو گئے وای شیخ صاحب د پردې دوره حامی نه دی د کالج دا الکان اسی چې کم دند شیخ صاحب نه متنفره کیږي اسی بد زنه شي هغه پواس کې صفا صفا ویلو چې پردا بل چانه کې سړی چې کم دنو خزي شوی دینو پردا له چانه وکي سبيبيان رااله اکبر وای زدا سه قومت کو دغه غیرت نه سه زمکه کې لاړم چې دا لا څنګه چلو شو به پردې خزي تپوس ته شو داغه حالت ذکر کوي کنه لاغه زبان حال سره چې وستا سو پردا ای زمونږه پردا تلې دا او زمونږ د خاوندانو زمونږ د میړګانو او زمونږ د پلار او د نیکه په عقل باندې لګېدلې دا هغه له عقل پټکړه دی هغه ته اوس دا نخ کارو کوم ګار څنګه ګرځو هغه ختم شوی دی پر دا آخر کسته ہو جب مردی زن ہو گئے تبایی را استا دنیاوی کا تعلیم ہو خلق لګیاره ترقی را او ترقی دا تبایی را استا او کپه او کپه س ضرورت پوره او کپه لیکن دا نه چې بس ویل دی وته دا نن دوله سم کې دا لور می نن مې شپاړه سم کې دا لور می نن مې دې کې دا نو سوال به تی لو یا بی دینه جوړې د قران نه نه خبر د حدیث نه نه خبر قران وتاو خیا حدیث وتاو خیا او کور کې کینو د دې د پیسو ګټل نه بس جوړیږي دا د کور کې ناشتي خاون بوله ګټي او خاون بوله ور کوي الله اکبر وذکر نه یاد کوي تاسو هغه چې لستل شي په کورونو تاسو کې دایتونو د الله تعالی او د حکمت نه بهشک الله تعالی دې باریک بینو خبردار او دا مصیبت نن سبا په لوی لوی علماو کې هم دی دا هم دا خیال نه ساتي بس کالجونه یونیورسيټي او دې ته ور خلاص کړي ټیک ده سو وخت پورې سب که زیات نه زیات پیاس دریم سالورم پنځم شپږم پورې پیدا سو وایا چې سنا سزدا کې چې بیا قران او حدیث کې بہت آسان نه نور دا دومره غلو په تعلیم کې کول دا غره تبایه ده تبایه او هغه صبر کوونکی نارینه او صبر کوونکی زنانه دا پنځم او شپږم والخاشعين عاجزي کوونکی زن نارینه والخاشعات عاجزي کوونکی زنانا والمتصدقین اوم صفت او آغا صدقه کون کی نارینا او صدقه کون کی دا شپغم خطاب مؤمنانو ته و ما کان للمؤمنین ندی مناسب دی مؤمن سړی د پاره او نه د مؤمن خزی د پاره هر کله چې فیصله وکړه الله تعالی او پیغمبر دا امرند یو کار ایا کو نه دا چې شر دی د پاره الخيرت خوخ خپل من امرم د خپل کارنا خپل خوخه به پکې نه چلی حضرت زینب چې غاړه نکاته خو دیوانو د دی وجه خو دیوانو د الله حکم راغې قرنا فی بیوتکنا نو بیا به خپل اختیار نه چلے د الله حکم راغې زنانو ته چې کور کې کینا نو بس اوس په اختیار نه چلے د الله حکم راغې چې د زمانه د جاهلیت په شانته مزه مینا بازار کې مګرزا رنگ روډ کې مګرزا دارنګ په خور کې بربنده مګرزا دارنګ نور زاینو تمزانو بس تا د پاره بیا اختیار نه د الله خو خبر چلیږي کینا په خپل ځای کې دارنګ د الله حکم دار راغې چې خاوندا نه غلطي مطالبه مکوي د پیسو مطالبه مکوي نو بس بیا تاسو لپاره اختیار نشته پارام کې نه د ضرورت مطابق خرچه کوي پزول خرچي مکوي دارنګي چې حکم راغی چې قران او حدیث دکې په خپل کور کې نو بس بیا ور خپل اختیار نه چلیږي په خواري خواري دا د سختی کوي خواره دا دې سختی کوي دا سختی نه د خواره دا د الله حکم دی وایا و من یعص الله ارچا سوګ چې نافرمانی وکړه د الله تعالی او د پیغمبر دا پس تحقیق سره گمراه شوه په گمراهی سرګند سره و اذ تقول للمؤمنین اشفغم خطاب نبی علیه الصلاۃ والسلام تا و اذ تقول للذی او هر کلا چې ویتا هغه سړی تا انعم الله علیه چې نام کړه انا انعام کړه احسان کړه الله تعالی په باندې وانعمت او انحسان کړو تا پاغه باندې د انعام د الله تعالی هغه اسلام چې زید رضی الله تعالی عنہ ته اسلام نصیب کړو او انعام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مینه ول ور کړو عام سکه چې سارا کته الیکا په خپل ځان باندې بیبي خپل او یریګه د الله تعالی نه او پټول تا په زړه کې ما اغه راز چې الله تعالی مبدیه ظاهرون کې داغه وتخش الناس او واو تفسیریه ده او یری دیتا ما غرا سده هغه داده وای واو تفسیریا یعنی یری دیتا ان سا د ملامتیا د خلقنا د ملامتیا د خلکو نه یاري دي چې اسنه زه د دې سره بیا نکاح وکما د زید د خل سره خلک وای چې د خپل زوی د خل سره نکاح وکا والله حق ان تخشا الله ډیر لایق دی ان تخشا چې یریږي ته دا غنا پس هر کله چې فارغ شو زید رضی الله تعالی عنہ دا غینا الله اکبر پس هر کله چې فارغ شو زید رضی الله تعالی عنہ منها داغینا وطرن په خپل حاجت سره یعنی طلاق ولا ورکو یا هر کله چې پورا کو زید رضی الله تعالی عنہ داغه زینب رضی الله تعالی عنہ وطرا حاجت خپل زوجنا کا پنیکا کې درکړه مونږه تعالی را ها دی لرا پس د طلاق نه لکای لا یکونا دې لپاره چې نشي په مؤمنانو باندې تکلیف په په بار د بیبیانو د خلی زامنو د غی کې چې د خلی زامنو د اغی کمی بیبیانی وی په بار د بیبیانو د خلی د زامنو د غی کې چې هغه وته په خلی زوی ویلې وی او د غی کمی بیبیانی وی چې دای باندې څه تکلیف بیا را نشي الله اکبر اذا قضوا هر کله چې پورا کړی وي هغه منو دای د اغینا و تر حاجت ک کورواله وسره کړی وي دي صاحبانو او حاجت وسره پورا کړی بیا طلاق ورکو او دای چې کم نه د خلی زوی وته ویل دی نو د خلی زوی دی نو دا حقيقي زوی نه دی دا غ بيبي سره نکاح کول شي دا مې د دې لپاره وکړو او ګوره دا ولی شورو چې کم نه د پیغمبر پاک نه وکړه د دې رسم درادو چې کم رسم رد پخپل کې پخپل کې نو اول کور کې هغه ختم کا نو الا بداسي کې قاسم نانو توی رحم الله په زمانہ کې دا یو ظلم چې هغه با د کندو سره نکاح نه کو په کنده و بس بیا په کور کې ناشتا و قاسم نانو توی رحم الله رحمتن واسعتن او یو ځای کې تقریر کو د دې خلاف یو سړی ورپسې پاسې دو وته وی سړی ستا کور کې خور کونډه ناشته ده کور کې ناشته ده خور کونډه تا هغه په نکاح باندې ولې نه ورکه الان کې د نکاح د وخت نه وته و بوډای و بوډای و خو په پیغوري ولا ورکو قاسم نه نو توي رحم الله ښا الله اکبر راغه تقریر بس کراغه کورتا او کور تراغه د خور خپې یونی ولې کته وته کې ناس وې ته زما خوره زه په تا باندې تنگ نیم بل دا چې ما ته پته ده چې ستا وخت هم د نکاح نه ده ته بډاوالی تر رسیدلې خو یو رسم دا ده چې هغه رسم زه ختمول غواړم او ډیر ظلم شروع دی د ډیر خوخو جنکو عمر ضایع شي په کور کې ا کونډي شي بیا سو کینا غي سره نکاح نه کوي او سو کې ور کوي نه دا بے غیرت توپ غني وې زه دا رسم ختمول غواړم وې مال چا دغه سه پیغور راکو زه شروع د خپل کور نه دا کوم چې زه کستا خوغې نو زه ستاده لپاره مناسب ځای ګورم او په نکاح باندې دی ور کوم خورم خوروا خوروا ته وی وی چې د یو رسم ختميږي د پیغمبر طریقه ژوندۍ کیږي وی ما ته ډیره زیاته خوخه ده او هغه وقت د نکاح نو او بیا دغه د پاره رشتہ وکتا او هغه بیا په نکاح باندې ورکړه اول چې رسم ختمه د خپل کور نه شروع کا پنځ پیریا دا سې نه چې ته د رسمونو رد کې او وای چې رسمونه موږ پنځ پیریان یو چې کله در کروا دراغه ما تا غرس ملګری وې تاسو نه خپېما ما والے وې زما د پلان کې پلان کې واده او تاسو تما وینا کړو او تاسو مونږ راغلی نه ما ته وې خپلان کې لته وې ما د پلان کې غل زکه تلو چې پلان کې راته دروغ ویلو چې زما وادر زما د پلان کې پلان کې وادر او تبر راځي او مونږ ته چې کم دینو دروغ ویلو ویغه کې ډنګ ډنګ نشته وی ډنګ ډنګ پکې نشته تبر راځي او قسم راته خړم ما نه بای پکې ما دروغ راته ویلو زو عالم الغیب نوم مال خپګان پکار چې ته څنګه پنځ پیره ځان توای چې ستا په واده کې ډمه غړيږي تب څنګه درا سمرادو کې او تب څنګه درا سمرادو کې چې تا کر مړ او شي او تا پاغه شپه باندې چې کم دنو لړمی الوا پخ کړی او لړمان نه را جمع کړی او هغه خوره په خلکو باندې او رسمونه او رواجونه کې تب څنګه درا سمرادو کې او دا خزي نه دي او خصوصا موږ ډیر خپکیږو په بلل خېلو باندې په بلل خېلو ډیر خپه شو دي ځکه چې دې ځای کې همیشه قران بیان شو بیان شو بیان شو او بیا دې ځای کې زنانه چې کم ده او هغه زنانام په درسونو کې شریک او بیا خبر شو د پلان کې کور والا جی مونږ خو واره درس زنانه نه درس ته ډیره خناستي همیشه درس لراځي جته خبر خو نه هغه دا نه نه راځي چې کم دنو دا ډنګ ډنګ شوی دا په کارش په تراغله دا اپ کې پیرونه پکې خړلې دي ها اغام داسې کوي دا څنګه اسلام کوي دا دعاګانې د الله په دربار کې اله قبليږي چې قران والے او عمل پې کې غوري او کدا ني نو حضرت ابراهيم ابن ادهم هغه خلکو ته وي استاسو دعاګانې ځکه نه قبليږي قراتم القرآن ولم تعملوا به قران خل ولې لیکن پای باندې عمل نه کوي دا سینې چې ګوره قران په تاسو باندې حجت شي صرف په دې قسم په خدای ک خلاص بشي سو وخت پورې خلاص بشي یو وخت د الله د عذاب نه جهنم نه چا عقیده مو د توحیدی خو د جهنم دی یوې منټ ته ځان ټینګول شي یو منټ ته ځان ټینګول بعض پکې په دې شیطان دوک کی دا مرز او دی باندې ولا خارخ دور کی چې مرز تا عقیده خو صحیح ده خیر ده که په غم کې چې کم دنو خیراتونه په د سنتو خلاف وکي او ستا عقیده خو خیر ده صحیح ده سړی دا دوره خبرې نه دي خیر ده ک ټنګ ټکور پکې شي دا وړې وړې خبرې دي الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع غانا او ټنګ ټکور دا پزړه کې منافقت حدیث کې راځي دا سه پیدا کړي لکه او بچ پټې زرغونې نو ته دا غواړي یو رز بری د توحید هم خلاص کی منافق بدی کی او چې منافق کړي د توحید نه بدیم کنګال کی یو رز برته دا وسوسه واچي دا وسوسه به درته واچي علامه ابن جوزی رحمه الله رحمتن واسعتن یو واقعا نقل کوي وای بنی اسرائیل کې یو درې تنو jihad لټلړ یو لوی عالم لوی عالم او هغه څخه وې دې یو خور وا ډیره زیاته خستا وا بیا خور ډیره زیاته خستا وې دی وې چې یاره موږ دا خور چاته پریدو زمونږ په چا داسې یقین او اعتبار نشته چې دا چاته پریدو وی هغه مختصر وامه او د واقعیا ده وی هغه چې کم نه وی دی وته شیطان او تراغه چې ګور تاسو jihad لزی دا دور لوی زبرګ دی نو د څخه چې کم نه نو دا شی خور حواله کوي هغه رال المنتونه ته کولاغه نه نه نه سو دا شی نو کومه بیا وته ډیر وی بس مونږ بدا بم تکه مونږ jihad لزو ته مونږ سره د عملګرتیا نشو کوله هغه وی صحیح ده وی صحیح ده هغه دا سو وکړو چې دا خور وی دلته ما سره خیمه کې نه عبادت خانه کې مخه مخ دا کور دې کې به یې زبدل تکې ما او د دې به خیال ساتم زبدل ته روټي دې تقدم چې زکل د عبادت خانه دروازه بندوم نو دا بیا راځي او بیا چې کم دنو هغه ډوډۍ او چته یې وا بوړي دا وی سیدا دغه سکیدل سو وخت پورې شیطان وته وسوسه واچول بیا ودا سه کار دی چې د دې تی د دې دروازې خاله وړه دروازې خاله وړه زکه چې کدا پلار راځي او دا چا صحیح کړه فتنه په ځل کې پیدا شو نو د دینه ودا بچ خی چې تی ولا وړي نه دی به دروازې لته سو وخت داسې وکړو سو وخت داسې وکړو چې بیا یې اغا وته ګور دوره ته د دروازې لول راړې نو خیر د دروازې نه بار وسره لګي خبرېم کو چې دا څنګه دا خوشاله دا خوشاله نه نو خبره شروع شي نو خبرو خوان ورکاو خبرو خوان ورک داغه نو ناس په د دروازې نه بار او داغه خبره به اورېدې بس غب شپ بد شپې شروع د دروازې نه بدای بار ناستو ابدن نه ناستوا بیا رورو شیطان وسوسه چوله ګوره وی څوک در باندې تهمتونه لګی چې د ګوره زنانه ته په کوسه کې ناشته بار وی خیر د غب خاصه لګی پرده کې بناسته د دروازې نه دنه تکې نه دواړه په پرده کې دا سه تر دې پوري دا سه بوتو بوتو وسوسه چولې بیا وته وسوسه واچوله خیر د پرده دیم نه کوي کنه نو چې پرده نه کوله رو رو وته نږدې کو چې نږدې کو نظر په ولګید نو پردې وسوسه وتا چولا وی الا اوس چې کم نه نو دوی کو دوره سنشته دوره راغله خیر ده کلهګه داس خولې را خولې دې کېم سنشته ده نو بیا دینه شروع شو او چې دینه شروع شو تر دې چې زنا شروع شو او زنا شروع کړه او داغه حمل راغې بچې پیدا شو داغه چې بچې پیدا شو هغه بیا شه دیو سیاره دا چې هو دا به څنګه چل کیږي بچي پیدا شو د دا سوچ کو چې راشه دا بچي دا قتل کا مړی کا نو ارسنه بخلاشي نو یو بچي قتل هغه بچي قتل کو او هغه چې کم دی نو یو کمبر لاندې داسې ور وغورځو هغه قتل کو او دغه ټیم کې بیا د عبادت تو لګیدو بیا به عبادت کو بیا رستو دا سوچ راغې د جنۍ به جړل ولی اگر چې د زنا پیداو خو مور موري بیا هړپه خوګې ده دیو بیا جړل چغه مړکو نو دیوی اس شیطان دا وسوسه واچول اوس پس کې وې د جنې رونه برازي او دی بوت دا وای چې ګوره دی خو تا په اعتبار کړو د ما سر دا کار کړل بیا ز ا بچې مو جل دی نو دوی راشه دا جنې هم لاکا جنې یې مړکړه اغه هم چې کم دنیو طرف تورلو اغه ځای تورلو لاکړه حتی تر دې پورې چې هغه رالل خور مطالبه وکړه ارونه جهاد نه را واپس شو وی هغه خدغه ده وی هغه دغه سیاره د په جړا شو ویا بیمار شوی وا او ما ډیر علاج ملا جوکو خو بس مړ شو او هغه چې کم دنو ما یو قبر له بوتله دروغه یو قبر وتاو خو وې دې کې می خخه کړی دا شیطان چې گمراه کوي یا داسې گمراه کوي بیا وی ښا بیا چې هغه له قبر خاله بوتله وې دا مې دې کې خه کړې دا وې ښا دیرال شیطان حرامي دې درې وړونو ته په یو شپه په خوب کې راغې وې تاسو خور تاسو دور زر په دې یقینو کا خو دمړه کړې دا د پلان کې کمبر لاندې غرزولې دا نو درې واړه ته خوب نو چې دا درې واړه را پاسېدل وی وته وی د مشر رور وی چې ګوره ما دغه څه خوب لیدل دی نو دی بل وی مام لیدل دی دی بل وی ما خوم داسې لیدل دی درې واړو دا خوب صحیح کو نو دا وینا مړه دا شیطانی وسوسه ده دی بزرگ به داسې کار چتا کړی ا داسې دغه سه بیا ولې یو شپه دغه سره بیا خو دې کشر رور لړ آرام نه ورکو دا ودا سه کار کوم چې زم دا ځای ګورم چې لړ نو واقع د خور اغه لاشه او دارنګي اغه دغه پروتو د بچي غلاش پروتو د یو خبره خور اختیار ده دا اوس د دې گمراه کولو د پاره دام چې شیطان څنګه انسان گمراه کوي او تلبیس ابلیس دا ځان لواخلې اردو کې ملاویږي بهترین کتاب دی وی ګوري خسته خسته خبرې دی پکې آج کم دی راغه قاضی ته فیصله رااله د جیل ته شو چې کله پانسیکونو شیطان ول راغه وی ګورا دا ټول کارونه می در سره وکړو اوس تیم خلاص ول شم وې څنګه وې خلاص ول شم خو صرف ما ته سرخ کته کا په سر باندې ما ته سجده وکا نو چې پاتې تر په سر باندې سجده وکړه نو زبر د اخلاص کوم ارس نه بده بالکل دی ځان دې اوچت کومه او اخیری وخت دغه ټیم کوز دې پانسی کیږي او درا سر راخ کته کړي شیطان ته وه سجده تا کوم دا خیالو کې چې بس بیا مسلمان شوم او دغه ټیم هغه په پانسی راخ کلا دې پانسی شو او سجده شیطان ته وکړه د دنیا نه کافر لاړ د دنیا نه کافر لاړ کته دا وای چې زه موحد ما او زه به ګډېګم او زه به د زوی په واده کې نخرې کوم د لور په واده کې به نخرې کوم زه به ټي وي ګان ګورم زه به موحدم دا رورو به ته دا وسوسه اچي اچي د دنیا نه به د دې توحید به دې مې ورس کنګال کی یو طرف ته مبتدعين په بل سبان دي اخته کړی دي هغه یې په دې اخته کړی دي دا صفات ځان کې راولي ځان نه د شیطان رسۍ مو جوړوي چې خاوندانو گمراه کوي او خپل غم او خادي د پیغمبر د طریقې خلاف کوي دا سم کوي الله اکبر نو در رسم رد چې کې ول خپل کور خالی کا د نبی علی صلوات والسلام نه شروع وکړه وکانا امر الله د حکم د الله تعالی مفعول کړی شوی ما کان علی النبی وم خطاب دا د خلونه تیر شوی دی مخ کې دا غینه بدل دی غو مبدل منه یعنی دا مخ کې کم خلک تیر شوی دی الذين اکسان یبلغون چې رسولیو پیغامات د الله تعالی او یریدل د دې الله تعالی له نه یریدل احدن د یوتنا الا الله مگر د الله تعالی نه مگر د الله تعالی نه یریدل نو مان پیغمبر تام الله تعالی وای وتخش الناس والله حق وان تخشا اغه د چا نه یریدل تول یریږي وکفا بالله حسیبا لاک رسول الله معنا سو ابي روحاني د ټول د ټولو ده الله اکبر د ټولو خلکو پلار روحاني ده حقيقي پلار د سړو نه زکا د نبي عليه الصلاه والسلام اغا اولاد اغا په ماشوموالي کې وفات شوی وکان الله بیا کې خلک را پاسېدل نو وایو ګره ا خاتم النبیین دی نو خاتم النبیین دی نو تر اخیره پوری بجوندې وی او تر اخیره پوری بجوندې غنی بیا نبوت ختميږي الان کې خبر ندی چې مرګ سره نبوت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ختميږي دا لیونی دی پویږي نه استدلال غلط دی او لیونی شوی دی زړونو ته چې کوم نو کګلیش راغله دی خاتم النبیین رد په قادیانانو باندې چې اوسم د نبوت داوی وای کوي دا رد په ای باندې وکان الله د الله تعالی بكل شيء عليما په هر یو شی باندې پوا یا ایو الذین اتم خطاب مؤمنانو ته او د ایمان خوندانو او ذکر الله یاد کوي الله تعالی لرا ذکرن کثیرا په یادولو ډیرو سره او پاکي بیان کوي د الله تعالی سحر او بیگا د الله تعالی ذات یو صلی چې رحمت را لېږي پتا سو باندې او پرشته در باندې شابه سیوای دې پانا چوبا ستا سولارا مین الظلمات د تیارو د منافقت نه اله نور رڼا د تابعداري تا وکانا بالمؤمنین او دې د الله تعالی په مؤمنانو باندې رحیما مهربان ګورا فواید ذکر کړي الله اکبر هو الذی یو اول ذکر د فائدې الله در باندې شاباسه را لېږي فرشتي در باندې شاباسه وایي درې مفایده تیرونه مو باسي بل فائدہ نور تا الله در باندې مهربان دی سلورم فائدہ شو پنځمه تحیتهم یوم یلقون سلام او بی اذنه په حکم د الله تعالی ته په حکم د الله تعالی سره وسراج منیرا او دیوا روخانه کون کی وا دنیا در باندې روخانه شوا وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان ته په دی باندې چې بشکره دی د پاره د دې طرف د الله تعالی نه فضلا کبیره غوراله ډیر لوی او تابعداري مکو د کافرانو د منافقانو او پروا مکو د تکلیفونو د یو توکل کا باور وکاو په الله باندې او د ایمان خاوندانو هر کله چې تاسو نکاح کوي نکاح کوي د مؤمنانو زنانو سره او هر کله چې تاسو نکاح کوي د مؤمنانو زنانو سره بیا نه طلاق ور کوي تاسو هغه لره مخکې د دینه چې تاسو کورواله کړوي د غي سره پس نشته په غي باندې تاسو د نشته تاسو د پاره په غي باندې سعادت چې تیر وی دی هغه لره شماري دی هغه لره چې د طلاق نه د نیک د کوروالی نه مخکې مخکې طلاق دی ورکو نو عدت نشته ده او ما اقسام د عدت سوره بقره کې ذکر کړو فمتعوهن پس فائدہ ور کوي دی لرا وسرههن او آزاد کوي دی لرا سراحن جمیلا فازادولو خستو سرا خستو آزادولو سره آزاد کوي بیا دې ته اشاره کوي دا سینا چې بدوی طریقې سره طلاق ورکي دا سینا چې بیا وسره ظلم کوي چې آزادوم دي خو بل ځای به نکاح کېم نه نه نه دا ظلم مکوا یا ایو النبیو نهم خطاب پیغمبر پاک تا یا ایو نبی او پیغمبر ان احللنا لك ازواجك اللاتي بشک امګه روا کړی ستاره لپاره بی بیان استا آغا آتای تا وجورونه چې ور کړی تا غیلره مہرونه دا غی او هغه چې مالکان شوی دی او هغه چې مالک شوی دی خلاص تا دا غي مم ما دا سنا چې مهرباني کړی الله تعالی په تا باندې یو قسم چې بنکا کې دی راوستا چې ستا تابعداري کې هجرت کړي دی نو هغه دا شو دریم قسم مهاجرات او سلورم قسم واهبات چې خپل ځان هبه کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته و امراتن واغ زنانا مؤمنتن چې مؤمنه وي کچری هبه کی خپل ځان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او کچری اراده کوي نبی او اراده کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې نکاح کی دا سره په نکاح کې واخلې دی دیلا چې یو زنانه راشي او ځان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هبه کی چې بس ما خپل ځان تعالی درکړل دی دا مې دل درکړل دی خدا حکم خالصۃ لک من دون المؤمنین دا خالص تستا د پاره ما سوا د مؤمنین نه چې دا ځان هبه کولو دا خاص دی د پیغمبر پاک سره یادا چې دا زیات بی بیانې دا خاص دي تا سره نه د نور چا سره الله اکبر قد علمنا تحقیق سره مونږه پو قد علمنا تحقیق سره مونږه پو شو په هغه سبان پو یو مونږه په اسمان چې مونږه کړی مونږه په دای باندې په بار د بی بیان دی کې او په اسو کې چې مالکان شوی دی خلاصونه د دی د دې د پاره چې نشي پتا باندې تنگ سیا تکلیف دا ستاد لپاره حکم خاص ته ولی چې تکلیف او تنگسیا در باندې رانه شي په دعوت کې وکان الله دی الله تعالی غفور رحیم بهون کې مهربان ترجی من تشاو لری کا وتا چالرا چې خو هجستان دینه و تو یو یو ځای کا خپل ځان سره هغه هغه بیبی لرا چې خو هجستا و من بتغیت ممن غزلتا اور هغه بیبی چې طلب کوي هر هغه بیبي چې طلب کوي ته ممن دا چانا غزلتا چې جدا کړی وي تا می جدا کړی وي تا د لمبرنا فلا جناح علیک نشتر ګنا پتا باندې یا وا پیر د یو بیبي لمبر هغه تعالی کړل چې بس تعالی لمبر ختم شو دا لسم خطاب د نبی علی السلام ته ترجی منتشا د یو بیبي لمبر د لر کړه دی او حکم مؤخر دی او دا آیات وای منسوخ دی هغه معنی دا کوي وای لا یحل لك النساء جائز نه لستا د پاره دا یو لسم خطاب دی نبی علیہ السلام ته جائز نه لستا د پاره بیبیانه مم بعد پس د دې نه بیبیانو نه دا نه بیبیانه چې کم دی دینا پس ته دل نور بی بیانې جایز نه دی او نه دل دا جایز دی ان تبدل دا چې بدل کې ته بینا په دی باندې من ازواج نور بی بیانې اگر که خوندر کی تا اگر که ته خوندر کی تعالی را حائز دا غي مگر آ چې مالک شیخ لاستا کوین زده نو اخر دی نور بی بیان دل دا وی جایز نه دی لیکن شیوخ معنا کوي زمنګ مشایخ هغه وینا من بعدو کې اشاره ده دغه اقسام اربعه تا اقسام اربعه تا دا چې کوم مخ کې ما ذکر کړو محرورات مملوکات مهاجرات واهبات دغه سلور قسمه د دې کې سیوا کول شي نو کول شي خو قسمونه بدک کوي د دې سلور اقسام نه علاوه د جایز نه ده او دا سره بیا آیات منسوخ نه ده الله اکبر بیا آیات دا آیات پاغه آیات سره منسوخ کیږي نه او منسوخ نه ده خو ګوره بعضی خلک اعتراض کوي چې یاره پیغمبر پاک زیاتی بی بیان کړي وي نو دا ولی د امت د پاره کم او داغه د پاره ډېر جایز دي دا ولی وای داسې شو دې کې ګور خپل حکمت ته یو خدا چې د مختلفو قومونو سره رشتہ او شرشتہ او دا سبب د نشر د اسلام وګرځي د نشر او اشاعت د اسلام وګرځي دویم دا چې احکام د زوجینو هغه ضبط شي په سبب د کثرت د بیبیانو سره اگر هم چې ډېری بیبیانې د هغه بیبیانو هغه مسائل اچ کم دی هغه به ضبط شي هغه احکام بل دا چې د پیغمبر بیبیانې اوسم د پیغمبر د شان مناسب کم دي ځکه جسمانی طاقت د نبی د سلويخت جنتیانو برابر وي او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو کسانو برابر وي نو د پیغمبر طاقت د سلورو زرو کسانو برابر شو نو د سلورو زرو کسانو برابر او د یو متوسط سړی د پاره سلور خزه هغه چې کم دنو جایز دي نو پکار خدای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره شپاړ زره خزه وي شپاړ زره خزه وي لیکن بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بیبیان کړي ډېرې نه دي کړي دا د پیغمبر د شان سره اوسم چې کم دنو دا غوي یا دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر نکاح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه د مجبورۍ د وجې نشوي دی یو وجه دا الله اکبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور او هغه الله زرا غستو پلار پلار عبد الله زید عبد المطلب او هغه زیو د هاشم هغه زیو بیا د